دا دویم نعمت الله تعالی بیانوي په بنی اسرائیل باندې وایز فرقنا بكم البحر دویم نعمت خاصه ستاسو مشران الله تعالی بچ کړیو او ستاسو دشمن الله تعالی تبا کړیو ستاسو ستاسو مشران الله تعالی بچ کړل او فرعونیان الله تعالی غرق کړل و اذ فرقنا بكم البحر مفسرینو دې کې یو نکته لیکلې ده ډېره بهترینه هغه نکته دا ده وای د فرعونیانو په ظلمونو باندې صبر کول د هغې د ظلمونو او د مؤمنانو مسلمانانو د صبر نتیجه دا شوله چې الله تعالی فرعونیان تباه کړل او مسلمانان اخلاص کړل و اذ فرقنا بكم البحر او کله چې وچاو مونږه ستاسو د وچ کولو دپاره البحر دریاب فانجیناکم نو بچ کړی مونږ تاسو په صحیح حدیث کې ثابت دی چې دا ورځ د نجات د بنی اسرائیلو د عاشورې ورځ وه د عاشورې ورځ د محرم لسمې ته د عاشورې ورځ ویل کی یهودیانو به بیا په دغه ورځ باندې د الله تعالی د شکریا د پاره روژه نیوله مشرکون مکی به د هغې په اقتدا کې هم دا روژه نیوله په حدیث د بخاري کې راغلی دي غالبا د عایشه رضی الله تعالی عنها پر روایت باندې دي مسلمانانو به په ابتدا کې هم دا روژه نیوله کله چې د رمضان مبارک روژې فرض شولې نو د هغې فرضیت بیا منسوخ شو اوس کله چا خوښه شي د عاشورې روژه دې ونیسي او کله چا خوښه نه نه دې نیسي و ایز فرقنا بكم البحر او کله چې وچاو مونږه ستاسو سره وچ کول د پاره دریا فان جیناکم نو بچ کړی ما تاسو و اغرقنا آل فرعون استحباق است تاسو ته مویل که څوک یې نسی نو د عاشورې ورځ روژنې ول دا اوس هم سنت طریقه ده خو دغه سره شته دی یاد یو سره نهمه ونیسي نهمه او لسمه او یا لسمه او یولسمه دې لپاره چې د یهودو مخالفت راشي په حدیث کې سره دغه راغلی و اغرقنا آل فرعون او غرق کړل مونږ ټول فرعونیان و انتم تنظرون او تاسو د قتل و اغرقنا آل فرعون الله تعالی ټول فرعونیان چې دا تبا کړل الله تعالی غرق کړل بعضې خلک وایي او په مضاف مضاف الیه کې مقصود مضاف نه مضاف الیه د نحوی قاعده دا وای نه ده صحیح غلطه ده قاعده وای غلام جاءنی غلام زیدین وای راغه غلام د زید نو په غلام زیدین کې غلام مضاف دی زید مضاف الیه دی خو مقصود ایتیان د غلام دی نه د زید مقصود په مضاف او مضاف الیه کې وای مضافي نو دې دې کوي معنی دا شول چې وا اغرقنا آل فرعون آل د فرعون تبا شوی دی پوجان او پولیس تبا شوی دی فرعون بچ شوی دی دغه په ترکیب اضافي کې مقصود مضاف نه مضاف الیه تندر دي شي بده قاعده چې د قران نه خلافي الله تعالی فرمای اغرقناه ومن معه جميعا اغرقناه دا دومره هو پکې ته نینې دا فرعون هم تباه که و من معه جمیعا ټول پولیس او پوجان هم تباه شول نو دغه قیده اول خدا وای چې قرآن نه خلاف ده دویم خبر داره چې قیده کلیه نه ده کنه قیده اکثریه ده اکثر زینو کې ودغه سی په هر ځای کې خدا غسی نه کنه تاسو ته ما بل ورځ ویل نحو به د قرآن سره برابر او قرآن به د نحو سره نه برابر چې د الله تعالی احکام په هغې باندې بدل کړو نو دې ځای کې معنا دا شوله تاسو ما ترجمه داسې وکړله چې و اغرقنا آل فرعون او غرق کړل مونږ ټول فرعونیان فرعون سره د دې نور ټولو پوځیانو پولیسو تباه شو اغرقناه و من معه جمیعا ټول تباه شوي فالیوم ننجیک ببدنک لتكون لمن خلفک آیه دغه آیات سره بیا څه کېده قرآن سره الله وایي ته مې خو تباه کړلې خو ستا بدن مې بچ کړه دې لپاره چې نښه د عبرت شي د خلکو لپاره نو هغه تبا شوی دی دا نه چې د نحوې د قیدې د وجه نه قرآن بدله وانتم تنظرون او تاسو ته قتل دا یو بل نعمت دی الله تعالی کله چې د انسان دشمن تبا کیږي او څوک ته ګوري په دې باندې ډیر زیات خوشحالي په پوجانو پولیسو باندې چې ماین را پاسې بم پر را پاسې دې د څوک ناسي نو څنګه غ طالب وي الله اکبر او الله اکبر چغي وهي کنه د خوشحالي نه دا خوشاله شي وانتم تنظرون نو اشاره شوله وان نظر نه مراد نظر د هلاکت دغی ته تاسو د هغې غر کېدلو ته او د هغې تباه کېدلو ته کتل ولې موسی علیه السلام او د هغې قوم خو ورپورې وت که نه الله تعالی ورته لارې په دریاب کې دا جوړې کړلې د دې وجې نه یو سوال دی او د هغې جواب وایي په دنیا کې دا کمه ځمکه ده په دنیا کې دا کمه ځمکه ده چې په هغې باندې یو ځل نور لګېدلی دی بیا پې نه دی لګېدلی قیامته پورې پې ونه لګي وی دا کومه ځمکه ده موسی علیه صلات و سلام ته چې کومه لار په دریاب کې جوړه شوله په هغې باندې نور ولګېده وچه ځمکه ده الله تعالی ورته کالطود العظیم دا دریاب ورته داسې ودرېده لکه لوی لوی غرونه داسې د د اوبه داسې جمع شولې هغه ورپورې وتل نو کله چې ورپورې وتل نو فرعونیان خو ور روانو کنه نو هغو ته کتل چې اوس به څه کیږي که دوی په دې لارو باندې راشي خو موږ بیا اوس بیا رقم دې پورې ومنډي وهو د دې دې پورې خو منډي راوهلې بس الله تعالی هغه تبا کړل وانتم تنظرون او تاسو قتل داغي غر کېدلو ته داغي تبا کېدلو ته یا دویم قول لم بصرین دار چې دا کنایه ده د مخامخ غر کېدل نه بس قتل مانند په سترګو مت قتل معنی دا شول چې تاسو مخامخ غرق شول یعنی تاسو خواته غرق شول تباہ برباد شول تاسو په غیبه نه پوه شولئ وانتم تنظرون او تاسو دا قتل او کله چې وعده وکړه موږ د موسی علی السلام سره 40 ليله د سلو د سلويختو شپو د پوره کولو ثم اتخذتم العجله بیا ونی و تاسو سخی در په خدای توب سره من بعدی ورستو رتلو د موسی علی السلام نه کوه تور توان تم ظالمون او تاسو ظلم کوون کې په شرک کولو سره تاسو یې ظلم کوونکي به شرک کولو سره یو یو ټکی ترجمه ته غوږ دی پیدا به دله ډېره زیاته درکوي مفسرینو لیکلی دي وإذ وعدنا موسی أربعین لیلة موسی لپس قرآن کریم کې یو سل شپږ دېرش کرته راغلی یو سل شپږ دېرش کرته موسی علیه السلام د پلار نوم عمرانو د عمران د پلار نوم یسهرو د یسهر د پلار نوم قاهس او د قاهس د پلار نوم لاوی او د لاوی د پلار نوم یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام یعقوب علیه السلام زوی د اسحاق علیه السلام او اسحاق علیه السلام زوی د ابراهیم علیه السلام سلسله نسب دغه د دې د دې واقعیا تفصیل براشي 40 لیلتن تفصیلات به راځي سورې اعراب کې یو سل دوه څلوېښتم نمبر آیت کې به راشي هلته کې به انشاءالله تفصیل بیا ووایو خو الله تعالی موسی علیه السلام کوه تور ته غوښتلی و د پاره د تورات د ورکولو و اذ وعدنا موسی کله چې وعده وکړله موږ د موسی علیه السلام سره اربعین لیله د څلوېښتو شپو د پوره کولو دا څلوېښت شپې کمه وي میاشت د ذوالقعدې او لس ورځې د ذوالحجې دا څلوېښت ورځې شولې بیا لیلتن لفظ ولې ذکر شوی دی مفسرینو په دې کې یو نقطه لیکلې ده وایي په دې کې اشاره ده چې په اسلامي قمري حساب کې شپه مخکې وي د ورځ نه ای نن د جمعې ورځ ده که نه خو بېګا ته چې دا کومه شپه ده بېګا ده نو دې ته د هفتې شپه وایي نو ورځ یې سبا له را روانه ده او شپه یې بېګا ته ده وایي په دې لیلتن کې اشاره دې ته چې په اسلامي قمري حساب کې شپه دا مخکې راځي او ورځ دا پسې وروسته راځي نو الله تعالی موږ وعده کړی و د موسی علیه السلام سره 40 لیتن د څلوېښت شپو د پوره کولو او دا ور لپاره د حصول د کتاب د الله تعالی د نور مقاصد لپاره دا چیله نه و نو د الله تعالی که څوک وایي چې زه چیله لګوم نو د الله تعالی د کتاب د پاره د چیله ولګي د روجې درس کیږي څلوېښت ورځې د ځان پاریخ کی دا چیله شوله د الله د موسی علیه صلوات والسلام چیله د دې لپاره وه بیا علما کرامو په دې کې د ریسلویختو ورځو د ریسلویختو ورځو شپو څخه خصوصیات هم لیکلي چې د دې څه خصوصیات شته دی په دین اسلام کې هغه ده احادیثو نه معلومیږي د قرآن کریم نه معلومیږي وای یو خداره د آدم علیه السلام د خاورې خمره کېدل دا په څلوېښت ورځو کې د هغې نه وروسته بیا آدم علیه السلام پیدا شوی ماشوم په مور د رحم کې څلوېښت ورځې نطفه وي بیا څلوېښت ورځې علاقه وي نو بیا څلوېښت ورځې مزغه وي بیا د هغې نه وروسته پکې ساه واچولی شي نو د څلوېښتو څلوېښتو څلوېښتو په دې کې یو انقلاب راځي په انسان کې آدم علی السلام کې هم کله چې د هغې وجود مخې ته راغلی دی نو څلوېښتو ورځو نه بعد راغلی دی دغسې علما کرامو لیکلي دي د نبی صلی الله علیه وسلم بعثت نبی علیه صلات وسلام ته چې الله تعالی پیغمبري ورکړې ده نو په څلوېښتم کال یې ورکړې ده څلوېښتو کې څه خصوصیت او کمال شته دی دغسې په حدیث کې راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې زما په منځ چا چې زما په جماعت کې څلوېښت ورځې با جماعت مونځ وکړه چې یو مونځ ترې هم فوت نه شو نو الله تعالی به د جهنم نه براعت ورکړي او د منافقت نه ورته الله تعالی براعت ورکړي په مسجد نبوي کې چا څلوېښت ورځې پابندۍ سره مونځ وکړه نو څلوېښت ورځو خصوصیت شته دی دغسې د انسان علما کرامو لیکلي دي که یو انسان دا وایي چې په ما کې یو غلط خوی دی یو ګناه ده را پکې او سلوي خورز دا کوشش وکي سلوي خورز ځان د ګنا نه بچ کی الله تعالی به تزل تور کی درس قرآن تفسیر درس قرآن هغه د لیکلی نو سلوي خورز سره کمال شته دی کی خصوصیات به کیشته و اذ وعدنا موسی کله چې وعده وکړه موږ د موسی علی السلام سره 40 ليله تن سلوي خو شپو د پوره کولو چې کوه تور تراشه الله تعالی ول کتاب درکې خانو بن اسرائیل سره چلو ثم اتخذتم العجل من بعدي بیا اونی و تاسو خیر را په خدای توب سره من بعدي ورستو رتلو د موسی علی السلام نو انتم ظالمون او تاسو وی ظلم کوون کی په شرک کولو سره ثم اتخذتم العجل اتخاذ دو معنی دی قران کریم کې ودا بیا عمرازی دې ځای کې جزده کوي نور ځایونو کې ورته بالکل آسان شي یو راغله اتخاذ په معنا د جوړولو سره هغه براشي چې هغه د سنو جوړ کړو من حلیهم د سرو زرو د سپینو زرو د کالونه جوړ کړو سخه یو شی جوړ کړو په شکل لسخي باندې نو دې دې کې معنا دا کوي ثم اتخذتم العجل من بعدي بیا تاسو جوړ کا د سرو د سپینو زرو نس د شکل سخیم جوړ کا من بعدي ورستو د تلو د موسی علی صلوات والسلام نه من بعده من بعد ذهابه عبارت په حذف د مضاف سره دی او تاسو ته ما خبره کړې و که یاد درته په اول وخت کې مرته کړې و قران کریم کې وبالیوم الاخر نه بل ځکه هم کړې و چې قران کریم کې د مضاف حذف کېدل دا ډیر زیات دی قران کریم کې لکه واسأل اهل القريه واسأل القريه نو واسأل اهل القريه نو دې دې کې هم مضاف حذف شوی دی بعد ذهابه نو یو معنا دا شوله ثم اتخذتم العجله بیا جوړ ک تاسو خیل را د سرو سپینو زرونه من بعده ورستو تلو د موسی علی السلام نه کوهی تورته دویم معنا د اتخاذ دویم معنا ده اتخاذ دویم قول هم پسرین داره چې اتخاذ په خپل معنا سره د نیول بیا اتخاذ چې په خپل معنا سره شي نیول نو دا متعدی دی دوه مفعولینو ته نو مفعول ثانی بیا په دې کې حذف دی نو اصل معنا دا سره ثم اتخذتم العجل بیا اونی و تاسو خلره په خدای توب سره ثم اتخذتم العجل الها ثم اتخذتم العجل الها دا الها لپس کې ولې وای ځکه سخې د پړې نه نیول څه ګناه خو نه ده کنه نو څه شرک دی ډېر خلک سخی د کور نه د غوجل نه بهر ته وباسي غرمو ته کنه نو مانا دا شوله ثم اتخذتم العجل بیا اونی و تاسو خضر په خدای تو باندې الهن خدای تو باندې مونیو من بعد ورستو رتلو د موسی علی السلام نو انتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکی به شرک کولو سره د الله تعالی په حقونو کې ټول نه لوی ظلم سره شرک کول الله تعالی سره او کوای چې به کم ذکر راغلی دي نو قران کریم کې وراشي سورې لقمان کې وراشي ان شرک لظلم عظیم شرک دا ډیر عظیم ظلم دی دا الله تعالی په حق کې دا الله تعالی سره برخه والا جوړول او شرک د ظلم ولې ویل کی د ظلم تعریف به تاسو ته معلومي ظلم ویل کیږي وضع شیء په غیر محله یو شی د خپل محل نه علاوه په بل ځای کې خودل وضع کول نو ګورئ عبادت حق د الله تعالی دی دغه حق ته د الله تعالی لور نه که په غزه کې استعمال نه که بلکې د مخلوق په حق کې استعمال کړو دا ظلم شو نو شرک ته ظلم ځکه ویل کیږي ظلم ویل کیږي وضع شیء فی غیر محله یو شی استعمالول په خپل محل کې نه د خپل محل نه علاوه په بل ځای کې استعمالول په دې کې الله تعالی غنیمت ذکر کوي چې داغه تمهید په مخ کې آیات کې بیان شو حاصل دا غنیمت سره عفو عن زم الله د دغه دا کم شرک او کفر چې تاسو ک الله تعالی معاف کړی ورسره دغه نه ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بیا ما پیو کړل موږ تاسو ته من بعد ذلك ورسره دغه شرک کولنه د دې په عبارت کې تقدیر دی بتوبتکم تاسو د الله تعالی نه په اخلاص سره توبه ویستله د دغه ګناه نه الله تعالی ته هم توبه ویستله نو الله تعالی هم توبه قبول کړله لعلکم تشکرون دې لپاره چې شکر ادا کړئ لعلکم تشکرون دې ځای کې تاسو ته ما ویلي لعل قرآن کریم کې په مختلفو معنو سره راغلی دی دې ځای کې لعل راغلی دی په معنا د طلب سره نو اشاره شوله دې ته لعلکم تشکرون ستاسو په دې ماپۍ کې د الله تعالی تر طرف نه ستاسو نه دا مطالبه وه چې تاسو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ د الله تعالی نعمتونو ته در یاد شي لعلکم تشکرون شکر څه ته ویل کی مخکې الحمدلله کې تفصیل مونږ بیان کړو ابن قیم رحمت الله علیه لیکلی دی وای شکر ویل کیږي ظهور د اثر د نعمت د الله تعالی په جواب باندې په ثنا ویلو سره چې د الله تعالی د نیا... د الله تعالی نعمت په ځان باندې ښکارا کې په ثنا ویلو سره په جواب باندې او په زړه کې په طریقې د محبت کولو سره د الله تعالی سره الله تعالی غ نعمت د تدریادیږي نو د الله سره د مینه زیاتی او په اندامونو باندې په اطاعت کولو سره حاصل دا شو د نعمت شکریا دا ده چې د الله تبارک تعالی په جواب باندې د الله تعالی ثنا صفت د الله تعالی ثنا صفت بیان کې د نعمت په وجه باندې پزله کې دا عقیده وساتي او دا چې دا باندې الله تعالی کړی دی او د الله تعالی سره مینه محبت وکي او په اندامونو باندې اطاعت وکي د الله تعالی تابعداري وکي او بیا دغه لیکلی دی ابن قیم رحمت الله علیه وای د دې پنځه قواعد دي د د شکر پنځه قواعد دي پنځه قاعده دي یو خضوع کول د شاکر خپل مشکور ته چا د باندې چې مهرباني کړې د هغې ته عاجزي کول دویم د هغه نعمت کوونکي سره مینه محبت کول او دریم اقرار کول په هغه نعمت باندې چې دا راباندې ده کړی دی اول خضوع کول عاجزی کول چا چې ربانی نعمت کړی دی دویم د هغه سره مینه محبت کول او دریم اقرار کول په هغه نعمت باندې چې دا ربانی د کړی دی او څلورم ثنا ویل داغي او پنځم هغه نعمت نه استعمالول داغي په نافرمانی کې چې الله تعالی په خلاف باندې بیا د نعمت استعمال نه کی ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بیا معافی وکړل مونږ تاسو ته عنکم تاسو ته من بعد ذالک ورسره دا کوپر د شرک کول تاسو نه لعلکم تشکرون دیر پاره چې شکریا ادا کړئ د الله تعالی د نعمتونو و اذا اتینا موسی الكتاب والفرقان لعلکم تهتدون دا بل څلور نعم څلورم نعمت خاصه دی په بنی اسرائیل باندې دا الله تعالی هغه سری تورات دی او رب تیر ما قبل سره بالکل آسان دی مخکې شرک ذکر شو کنه د بنی اسرائیلو نو د شرک علاج او د شرک نه بچ کېدل د لپاره نسخه بیانېږي هغه د الله تعالی کتاب دی که څوک دا غواړي چې زه شرک نه بچ شم د الله تعالی د کتاب درس سره کېږي نو دا عقیده په دې باندې جوړه شي وای دا اتینا موسی الکتاب او کله چې ورکم موسی علیه صلوات و سلام ته کتاب تورات والفرقان او فرق کون کی معجزه فمن د حق او د باطل کی لعلکم تهتدون دیر پاره تاسو لارو موای الکتاب نو مراد په اتفاق په اجماع د مفسرینو باندې تورات دی مراد دی د فرقان نو مراد څه دی یو قول مفسرینو دار چې دې ته وای واو د واو عاطفه دی دې ته وای عطف صفه علی صفه نو مراد شول چې د تورات یو صفت ذکر شو کتاب نو دویم صفت دی د دویم صفت د تورات ذکر شو فرقان نو دینه مراد تورات دی دویم قول لمبسرین دار چې کتاب نو مراد تورات دی او د فرقان نو مراد هغه معجزات دي چې الله تعالی موسی علیه السلام ته ورکړي چې هغه فرق کوونکي په میان د حق او د باطل کې دغه ته مراد دی معجزې د موسی علیه السلام ته مراد دي علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې لیکلی دی وی والفرقان حجتا تفرق بین الحق والباطل الله تعالی موسی علیه السلام ته داسې دلیل ورکړی چې په هغې باندې به فرق راته د حق او د باطل په منځ کې او دغسې علامه علوسي رحمت الله علیه لیکلي تفسیر روح المعانی کې وایي انه النصر الذي فرق بین العدو والولي دا د الله تعالی غ امداد د موسی علیه السلام سره چې د دشمن او د دوست فرق به کولای شو یو امسا وکنه مسل عام حالات کې وو د امسا و د موسی علی السلام خو کله چې فرعون ته مخامخ شو نو دا غینو بیا اجدها جوړ شو نو انه النصر الذي فرق بین العدو والولی درې معنا کړی د روح المانی وای انه الشرع بین الحلال والحرام د فرقان مراد د موسی علی السلام شریعت دی چې په هغه کې تفصیلات د حلال او د حرام ذکرو بس د ټولو رجع تقریبا یو شي ته کی لعلکم تهتدون دیر پاره تاسو لارو مومئ دیر پاره تاسو لارو مومئ د الله تبارک تعالی په کتاب باندې خلق لار مومي د فرقان مصداقات قرآن کریم کې پنځه بیان شوي یو تورات الله تعالی قرآن د دې لپاره نازل کړی دی فرقان دی دریم فرقان نازی په معنا د فتح او د نصرت سره سوره انفال نهشتم نمبر آیات کې وراشي یوم الفرقان یوم التقى الجمعان سوره انفال نهشتم آیات یوم الفرقان نه مراد هغه ورځ ده چې حق او باطل پکې جدا شول الله تعالی یجعل لکم فرقانا هغه ذکر راځي نه هشتم نمبر آیات کې دغه سي یو سلوختم د سورۃ الانفال کې هم راشي سلورم راضی فمانا د معجزات سره معجزات د موسی علی السلام لکه دی آیات کې بنا په یو قول باندې پنځم راضی فمانا د نور کتابونو صحیفو منزله سره سوره ال عمران کې وراشي سلورم نمبر آیات کې وای ذاتینا موسی الکتاب وکړه چې ورکړم موسی علی صلوات والسلام ته کتاب والفرقانه او معجزې چې پر کون کې په میند د حق او باطل کې لعلکم تهتدون دیر پاره تاسو هدایت مومي دیر پاره په هدایت باندې شي د آیات دلیل لري پرې باندې چې په قران کې چې الله تعالی په کتاب پر لګلو کې مقصد د خلکو هدایت وي او دا د هر کتاب منزل د مقصد وي الله تعالی دغه پر را لګي ورستو د عفو د ګنا نه دوه خبرې مې وکړلې یو عفو عن الذنب نو مخکې یاد کې ذکر شوله دویم عفو د سزا نه سزا هم در در نکړل شوله بیا هغه هم د تماپ کړل شوله او رب تیر ما قبل سره دا دی د الله تعالی کتاب تورات سبب شو لپاره د توبې د دغه ګناه کولو او دغه توبه بیا سبب شو لپاره د تخفیف په عقوبت سزا په بیا رانغلله و اذ قال موسی وکله چې ویل موسی علیه السلام لقوم خپل قوم ته یا قوم یا قوم زما انکم ظلمتم یقینا ظلم کړی تاسو په شرک کولو سره په خپل ځانونو باندې مخکې حق معنا کې کوي ظلم معنا مخکې کړی ده باتخاذکم العجله په سبب د نیولو تاسو خدای په خدای توب سره دو معنی مخکې بیان شولې فتوبو الی بارکم نو توبو واسي الی بارکم خپل فدا کوونکی ته بارئ هغه ذات ته وایي چې هغه پیدا کوونکی د مخلوق دی چې هغه مخلوق پاک او بچ ساتلی دی د عدم تناسب د اندامونو نه او د یو بل نه په جدا جدا شکلونو باندې او په اخلاق او په صفاتو باندې پیدا کړی دی باره هغه ذات دی هغه ذات چې خپل مخلوقات پاک او بچ ساتلی دی د عدم تناسب د اندامونو نه او دویم چې د یو بل نه په جدا شکل او په صفات او په اخلاقو پیدا کړی دي اوس که شرط دسه وي چې د انسان د الله تعالی بارئ دی هغه ذات دی چې دوه خپې د انسان یو شان کې پیدا کړی دي عدم تناسب نه لري بلکې تناسب دی اوس که دا یو خپه یو لوی شوګده وي دا بل لنډه وي بیا به څنګه چلو دا یو لاس درې غزه وي دا بل یو غز وي بیا به څنګه چلو دا یو غوږ دومره غټ وي چې د ښکته سینې ته رسېدلی او دا بل وړوکی وي چې دا پوزه دومره غټه وي چې دا ښکته یې ځنته راغلی وي بیا ورې څه کولو سره نو معنا دا شوله بار یکم الله تعالی غزاد دی پیدا کون کړي چې خپل مخلوق پاک او بچ پیدا کړی دی د عدم تناسب د اندامونو نه او بارئ اغزاد دی چې خپل مخلوقات په جدا جدا شکل په جدا جدا اخلاق او په صفاتو باندې پیدا کړی دي په دنیا کې یو انسان داسې نشته چې بل سره یو شان دی کړي په هر څه کې یو انسان د بل سره برابر نه دی او که نور په هر څه کې برابر شي نو بیا د انسان دا ګوته چې کم نه دا مهر چې پې لګي د هر یو انسان ګوته ربل نه دا نقشه چې دا بدل په دنیا کې خو خامخا د چا پوزه د چا غوږ د چا سترګې د چا مخ د چا شونډې خامخا پرخ شته د چا تندی د چا وروزي دې کې پرخ شته د دې وجه نه نن سبا عام حکومتونه چې کله لګی نو ګوته ته لګی او دا بیا معلومه په کمپیوټر کې دا د ټولې دنیا د خلکو دغه یو ګوتره یو شان ده کې خو لیکن د ټولو انسانانو دا د یو بل نه بدل دي د سترګو لینزونه اخلي سترګو دغه اخلي دا چې کوي سترګې دا د هر انسان د بل نه بدل دي لینزونه الله تبارک تعالی بارئ ذات دی بارئ کوم دغه معنا ده بیا د هر یو انسان اخلاق او صفات د بل نه بدل دي نو څوک زیاته غوسه کوي څوک کمه کوي څوک ډیر خوب کوي څوک یې کم کوي څوک ډیر خوراک کوي څوک کم کوي څوک زیات ګرځېدلی شي څوک زیات نشي ګرځېدلی د چا بدن غټ دی د چا وړوکی دی د چا نری دی د چا پیړ دی د چا زیړ دی د چا سور دی د چا سپین دی او د چا تور دی څوک غنم رنګی دی څوک یو شان دی کېږي څوک بل شان دی کېږي او د هغې تفصیل ویلی شوی چې دا خود آدم علیه السلام اولاد دی آدم علیه السلام الله تعالی د خټې نه پیدا کړی د خاورې هغه د مخ د ځمکې نه یو موټی خاور راغستلی شوی وه نو اوس هم الله تعالی اولاد د آدم علیه السلام پیدا کوي په تفاوت سره په اعتبار د اخلاق او د صفاتو د رنګونو سره لکه څرنګه یې ځمکې کې دغه صفات دي دغسې الله تعالی انسان کې پیدا کوي وتوبو الی بارکم نو توبې وباسئ خپلو خپل پیدا کوونکي ته فقتلو انفسکم نو اوج نه خپل ځانونه دا توبه شوله په فقتلو انفسکم دا تفصیل شو لپاره توبه دا متمم شو لپاره د توبه لکه زمون په دین کې هم داسې دي قصاص دی او دا غي سره به توبه هم وباسي قصاص لکه یو سره دی په ناحق باندې قتل وکړه نو د دې سزا خو قصاص دی خور دې سره به دغه کم کار چې د کړو دا غي نه به توبه هم وباسي چا زنا کړی دا سنگسار وکړل شي او دا خپل عمل نه توبه مباسي نو هغه شریعت کې هم دا سی فقتلوا انفسکم او وجنه خپل ځانونه یو قول لم بسرینو پرې کې دار چې د انفسکم نو مراد خپل ځانونه تی مراد دي او د فقتلون مراد ځان سپارل دی قتل ته قران کریم کې دا معنی استعمال شوی دی ورسته وراشي یا ایه الذین آمنو کتب علیکم القصاص ای ایمان والو پرس شوی دی په تاسو باندې ځان سپارل قصاص ته نو دې کې معنی څه شوله فقتلوا انفسکم ځان قتل کئ معنی دار چې ځان قتلولو ته وسپارئ ځان قتلولو ته وسپارئ یو معنی دار دویم قول لهم پسرینو دار چې دا انفسکم نو مراد هم جنس کسانتی مراد دی نو بنا په دې قول باندې مفسرینو لیکلي دي چې پقتلو دا حکم دی غیر مجرمانو ته او د انفسکم نه مراد هغه مجرمان دي چې هغه عبادت د سخی کړی وو نو د توبې طریقه دا ده په دې بني اسرائیلو کې چا د سخی عبادت نه لرې کړی نو هغه دې راپاسي او چا چې د سخی عبادت کړی دی دارې قتل کړي پقتلو انفسکم دویم معنی دا شوله یو معنی مې ورته وکړله پقتلو انفسکم ځان وسپارئ قتلولو ته ځان پیش کوي بس دوی معنی دا شوله چې پقتلو ان پزکم دا غیر مج... غیر مجرمان ناپاسې دا مجرمان قتل کړي چا چې عبادت دسخي کړي ذالکم خیر لکم دا بغور ایساز دا پارا عند بارکم پنیز پیدا کون کی ساس باندې دا ترغیب شو لپاره دا توبه دا قتل لپاره فتاب علیکم نو بیا اسانتیا راوستله الله تعالی به تاسو باندې فتاب علیکم توبه یې دله قبول کړله ذالکم خیر لکم دا غوره دي تاسو لپاره د سنن لغوره دي مفسرین لیکلي دي یعنی فعل من العصیان والاصرار علی الذنب دا تاسو لپاره غوره دي چې تاسو همیشه په ګناه باندې دا غین لغوره دي ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب کما لا ذنب له څوک چې د ګناه نه توبه وباسي داسې ده لکه د چې ګناه نه یې کړې او دا الله تعالی پیغمبر وای کل بنی آدم خطاون و خیر الخطائین التوابون ټول بنیاد ټول بنیادمان دا خطا کار دی ګناهګار دی خو بیا په دې ګناهګارو کې هغه ګناهګار غوره دی چې هغه د خپل ګناهونو توبه وباسي الله تعالی ته او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یا ایها الناس توبوا الی الله واستغفروا توبه واسه استغفار واړی ځکه زم الله تعالی ته توبه واسه ما په یو ورځ کې په یوم 100 مره سل کرته حدیث ته مسلم دی صحیح حدیث دی نو ذالکم خیر لکم توبه وستل دا ډیر غوړه دي تاسو د فار پتاب علیکم نو توبه قبول کړه تاسو انه هو التواب الرحیم دا الله تعالی توبه قبول اون کې رحم کوون کړي دې دې په عبارت کې تقدیر دی ذالکم خیر لکم عند بارئکم تبتم وقتلتم انفسکم فتاب علیکم الله تعالی چې وته دا ویل نو بنی اسرائیل په اخلاص سره توبه ویستله او خپل ځان قتل ته پیش ک دا مجرمان د غیر مجرمان ته ځان پیش ک چې مون قتل کوي ځکه الله تعالی حکم دی نو فتاب علیکم الله تعالی توبه قبول کړل تاسو بس الله تعالی الله توبه قبول کړه ځکه الله تعالی توبه قبول اون کې رحم کوون کې بعضی هم په سرینو دي کې خبره لیکلې ده او په هغې باندې زمونږ استادانو رد کوو چې دا خبره صحیح نه ده وایي په بعضې روایاتو موقوفه او آثارو کې ذکر شوي دي چې بني اسرائیلو کې اویا زره کسان دا قتل کړل شول تفسیر مراغلی کړی دی پرې کې صحیح نص موجود نه لري نو مونږ قطعي فیصله نشو کولای په باره د تعداد کې چې دا کار شوی دی او کنه دی څو به کې قتل شوی دی او کنه دی خو بس الله تعالی معاف کړل دیو چې ځان اوس پاره صدا ته الله تعالی معاف کړل بتاب علیکم او ای مقصد په دې خبره کې وای زیات روایت په دې کې بنی اسرائیل ځان نه جوړ کړی د خپل قام او د خپل نسل د برکاتو ته به اشاره کړی ده وای دا خبره کوله چې فرعون د دې ډیر بچیان په دغه وخت کې قتل کړیو ډیر زیات بچیان ول قتل کړیو او بیا چې مونږ او بیا زره یو بل قتل کړ او بیا هم دومره زیات دي نو دا د الله په مونږ باندې مهرباني ده نو دا زیات اسرائیلیات دي بنی اسرائیل د ځان نه کې دغه روایت جوړ کړی دي نو دې وجنه دغه تعداد ته ضرورت نشته چې دومره قتل کړ او دومره قتل کړ فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم الله تعالی توبه قبلون کړي مهربان دی الله تبارک تعالی په مهرباني وکړه الله تعالی په ټول مؤمنان مسلمانانو باندې مهرباني وکړه و اذ قلتم و اذ قلتم او کله چې ویل تاسو یا موسی یا موسی علیہ السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا په دې آیت کې الله تعالی زورنه ذکر کوي او عقوبت د دې په یو بل بد عمل باندې مخکې یو بد عمل لري او ذکر شو شرک اوس بل یو بد عمل ذکر کوي او په هغې باندې ورته سزا بیانېږي وایز قلتم او کله چې ویل تاسو یا موسی یا موسی علیه السلام لن نؤمن لک هیڅ چېرې ایمان نه راوړو موږ په تا باندې حتی نر الله جهره تر دې پورې تر دې پورې چې وینو موږ الله تعالی لره جهرتن په ډاګه ښکاره باندې په اخذت کوم صاعقتو ونیول ونیول تاسو صاعقتو تندر فوانتم تنظرون تاسو د قتل د دې څه مطلب دی د دې د دې واقعیا په ترتیب د واقعیا کې دوه اقوال دي نو په سرینو سورې اعراب کې وردی تفصیلات راځي یو سل پنځه پنځوسم نمبر آیات کې ځان په دې ځای باندې پوهې کوي دې ځای باندې پوه شئ د قرآن کریم په ډیر آیاتونو باندې بیا پوه شئ یو قول له مبصرینو دا دی چې وروستو د عبادت د عجل نه کله چې دوی د سخې عبادت وکړه موسی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وحی وکړه او ترغیب د توبې او تبیان کا نو د توبې د کیفیت د پاره موسی علیه السلام د دیونه او بیا مشران منتخب کړل تور ته تور ته رضان سره بوتل کوه تور ته د میقات د پاره چې الله تعالی زما د قوم خو د سخی عبادت کړی دی نو اوس د توبې طریقه به صحیح کوه تور کې الله تعالی وحی وکړه موسی علیه السلام ته او تفصیل د توبې داو چې تفصیل د توبې په قتل سره وشو چې تاسو به یو بل قتل کړئ نو هغه او بیا کسان چې کم موسی علیه صلوات والسلام د ځان سره بولیو هغه دا مطالبه وکړه د موسی علیه صلوات والسلام نه و ستا په خبره باندې زمونږ یقین نشته ری مونږ چې الله تعالی په خپل ښکارا وینو مونږ ته الله تعالی وای چې چا د سخ عبادت کړی دی نو هغه دی د قتل کړل شي نو موږ به الله دا خبره ومنو الله دې موږ ته په ښکاره باندې وي نو په اخذتکم الصاعقه بیا مراد د دینه هغه او یا کسان دی په غی باندې هغه تندر اونیول او هغه مړ شول په غزه کې یو قول لمبسرین دار په دې آیات مطلب او معنا دغه دویم قول لمبسرین دار چې مراد درینه میقات یا ولې په میقات اول کې موسی علیه السلام و اذ وعدنا موسی 40 لیلتن په او سلوی شپې موسی علیه السلام تیر کړې تورات د پاره تورات د پاره کله چې موسی علیه السلام ته تورات ورکړل شو بکې کوی تور کې او موسی علیه السلام واپس راغې نو هغه کتاب اوامر او نواهی موسی علیه السلام بیان کړل دیو ته هغه ډیر زیات ګران شول وای مونږ په دې باندې عمل نشو کولای او دی ویل وای دا د تورات د الله تعالی کتاب به مونږ په هغه وخت کې ومنو چې کله مونږ ته الله تعالی دغسې مخامخ مونږ الله تعالی وینو او مونږ ته ووایي چې دا زما کتاب دی دا خبرې ومنئ مونږ به یې ومنو بنا په دې قول باندې په اخذت کو مصاعقتون مراد ټول خلق تی مراد دي ټول بنی اسرائیل دا ونیول شول سوا د یو څو مخلصینو نه چاغي دا الله تعالی کتاب تورات یو من نو دا آیات دو مطلب شوله نور زینو کې هم قران کریم کې دا بیا راځي وَإِذْ قُلْتُمْ کله چې ویل تاسو یا موسی موسی علیہ السلام لن نؤمن لك د ایمان په سله کې چې لا لام راشي د ایمان په سله کې نو دا دلالت کوي په وثوق او په تصدیق لغوي باندې نو دې دې کې دا معنا مراد ده نو یو معنا ودا کوي و اذ قلتم کله چې ویل تاسو یا موسی علی السلام لن نؤمن لك هیڅ چری باور اعتماد او تصدیق نه کوم غستا حتی نر الله جهرتن تر دې پورې چې وینم موږ الله تعالی ښکارا پډا غواندې دویم قول دار چې لن نؤمن لکه لکه کی دا لام په لام اجلیه ده نو دا په معنا ده لاجل قولک نو سمانه دا شوله و اذ قلتم کله چې ویل تاسو موسی علی السلام لن نؤمن لك لن نؤمن لاجل قولک هیڅ چری مونږ ایمان نه راوړو ستا د وینا د وجه نه ستا په دعوت باندې مونږ ایمان نه راوړو حتی نر الله جهرتن تر دې پورې چې وینو مونږ الله تعالی د رخکاره په ډاګه باندې او مونږ ته الله تعالی وایي ستا دعوت نه منو چې الله راته په خپله وینو وبې منو پاخذت کوم سوایقتون ونی ولای تاسو تندن وانتم تنظرون او تاسو ته قتل مفسرین لیکلی دي کله چې دیو دا وینا وکړه نو دیو په دی باندې مرتد شول نو الله تعالی دیو له سزا ورکړه د مرګ الله تعالی په مرګ راوست السواعقه د دینه مراد سره تفسیر خازن پرې کې سلور اقوال بیان کړی یو قول داره د دینه مراد مرګ دی ونی ولای تاسو مرګ مرګ دلراغه خو دا مرګ د عذاب و د سزا مرګ دویم قول له مفسرینو دا دی چې د الصاعقین مراد د اسمان د طرف نه اور راغی او دوی یې وسوځول هغې ته تندر ویل کېږي په تندر باندې دی وسوځولی شو وایي الله دې باندې تندر راواچوي الله دې په ټولو طاغوتیانو باندې تندر راواچوي دریم معنا هم مفسرینو ذکر کړې ده الصاعقین مراد د اسمان د طرف نه بری باندې چغه وشولا په پشان د چغې د سمودیانو او د قوم د شعیب علی السلام او قوم د لوط علی السلام باندې هغه باندې یو کریکه په وشولا یو چغه وهله بس دیو پاس به پی دیارهم جاسمین لکه هغه کی بیا راځي بس دیو په هغه باندې مړ شول او پړ مخ وګور دیدل څلورم قول هم پسرینو دار چې ردین مراد ډیر ملایکو د اسمان د طرف نه راکوزېدل نو د هغې کشار یې واورېده د هغې په لیدلو سره دیو بېهوشه شول او بیا مړه شول او سورې اعراب کې دې ته رجفه ویلې ده زلزله د هغې نه مراد هیبت د زړونو تی مراد دی بس د زړونو هیبت پر راغی مړه شول په اخذت کوم صاعقتو نو سرور معنی شولې یا په مرګ راغی یا په تندر راغی د اسمان د طرف نه او یا په چغه وهلی شوله او یا ډیر ملائک راکوز شول نو د هغې په لیدلو سره دیو بېهوش شول او مړه شول وانتم تنظرون او تاسو ته قتل د دینه مراد نظر کول دی هغه صاعقی ته تاسو دغه صاعقی ته قتل یا وانتم تنظرون معنی دار چې تاسو یو بل ته قتل چې مړه کېدلای تاسو یو بل ته قتل تفسیر خازین دغه لیکلی ثم باسناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون پدې کې الله تعالی ذکر کوي ذکر د انعام دا مقصد الله تعالی په دې کې یو بل انعام په الله تعالی کوي چې بیا را ژوندې کول دي دوباره ورسره مرګ نه ثم بعثناکم بیا ژوند کړی مونږ تاسو من بعد موتکم رسل مرګ تاسو نه دې دې کې د حیات او د ژوند مراد حقيقي معنی مراد دي بعض خلکو به دې کې تعویلات کړلې په بے هوشۍ سره دغه صحیح نه دي نه حقیقتا مرګ پر راغلی مرګ د عذاب او بیا الله تعالی ژوند کړل سوره اعراب کې وراشي موسی علیه الصلاۃ والسلام دعا غوښتله وی الله تعالی را ژوندی کړه الله کته را ژوندی نه کی اسیم بنی اسرائیل ز خلی لراوسته ما اوس به وای چې زمون کسان دی بولی او الته کې پرې خو دل مړ کړل وسته راغللی نو الله تعالی دا به وقوب خلق دی قمقلان الله ته را ژوندی کړه موسی علیه السلام دعا وکړه ثم بعثناکم بیا را ژوندی کړل ما تاسو من بعد موتکم بیا را ژوندی کړل ما تاسو په دعا د موسی علی السلام سره من بعد موتکم ورستو نه مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دې لپاره چې الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ دا الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول دا لازم دی حدیث کې دغلی کړی دی یو حدیث کې راغلی دی الله تعالی فرمای وی حسبی من عبدی فی شکر ای یعلم ان ما به من نعمت فهی منی چې بنده کم نس کم دا عقیده خو ساتي کنه چې الله تعالی دا کم مهرباني کړی ده نو دا را باندې الله تعالی کړی دا بل چا نه ده کړی ای په مونږ او تاسو باندې د الله تعالی ډیر زیات نعمتونه دي الله تعالی یوازې بنی اسرائیل ته نه وایي تاسو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ حدیث کې راغلی دي عائشه رضی الله رضی الله تعالی عنها فرمایي وای نبی صلی الله علیه وسلم کور ته راغی و یو ټوکړه د ډوډۍ په ځمکه باندې پرته وه نبی علیه صلات وسلام هغه راوچته کړله او بیا یې ویل ای عایشې وای د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوه کله چې دا نعمتونه الله تعالی د یو کور نه اخیستې دي نو په کانه ترته ان ترجع الیهم وای بیا نږدې نه د چې هغه ته واپس راغلی دي نو د د دومره معمولی د ډوډۍ د ټوکړې شکریا نبی علیه صلوات و سلام یې ادا کړي وای که چانه الله تعالی دا نعمت واغیست نو بیا ته را واپس دغه کور ته نه راځي بیا په ډوډۍ پسې بیا وړاندې شي بیا د ټولو نه لوی نعمت د الله تعالی په نعمتونو کې د الله تعالی دین اسلام دی په حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم د یو کس نه واورېدل هغه داسې ویل الحمدلله بالاسلام الله تعالی زه ستانه په دین اسلام باندې ډېر شکریا ادا کوم چې زه مسلمان پیدا کړی ما ترې د الله تعالی کتاب نصیب کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تویل انک لتحمد الله علی نعمت عظیمه تا خدا الله تعالی ډیر د لوی نعمت شکریا ادا کړل اوس مونږ چې ډوډۍ او چرګان خورو ډوډۍ پسې اوس کو خدا نعمت دی دا دې ته نعمت وایو جامې مو واغوستلې نو دې ته نعمت وایو پیزار دې دا نعمت دی خزر دا نعمت دی کور نعمت دی گاړه نعمت دی خو لیکن کدا ټول ورځ د الله تعالی کتاب بیان شي قران بیان شي بده باندې بچا الحمدلله نه ویلي نو ټول وای الحمدلله علی الاسلام علی الحمدلله بالقران الله ستا لوی مهرباني ده په مونږ باندې الله په دې وخت کې به څوک زناهونو ته ناسي څوک به فلمونو ته ناسي څوک به شراب څکي څوک به جواري کوي څوک به رشوتونه اخلي څوک به سود خوري او الله تعالی او څوک دې څه ته کېنولي ګاډو ته هر شی پلس هر شی پلس دا به وایي ټماټر کیلو په سل څوک به دغه وایي کلندر به وای چې پلاني ځای ته دومره کرایي د وراخېږي دوه کسان دي دوه کسان وي دا په کار دي بس او اکثر پکې دروغ هم وي دا یو ورشي وي دوه کسان کم دي هغه پکې دوه کسان هم نه اکثر پکې دروغ وي نو الحمدلله الله تعالی ستالوی مهرباني ده په مونږ باندې چې مونږ باندې د نعمت کړی د قرآن کریم چې د سهار نه تر دې وخته پورې د الله تعالی کتاب ته کینولو نو چاله د ویلو توفیق او چاله د اورېدلو الله تعالی دې دا نعمت په مونږ او تاسو باندې نورم زیات کړي داود علیه صلوات والسلام به ویل وی الهی لو ان لكل شعره مني لسانین الله تعالی که زما د زما په بدن کې څومره ویخته دي الله که زما د بدن د د یو ویخته دوه جبې وي او الله ستا سنا صفت بیانولې نو الله تعالی ما بستا د نعمتونو شکریا بیا هم نه ادا کړي چې زما په بدن کې څومره ویښته دي او د هر یو ویښته دوه جبې وي او الله تعالی ستا د نعمتونو شکریا ادا کولی نو بیا هم تا ستا د نعمتونو شکریا نشو ادا کولی قید النعمه قید النعمه بشکری عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه فرمایلی وای که تاسو غواړئ چې د الله تعالی نعمتونه را تباقی پاتې شي نو دا او تړی د الله تعالی د نعمتونو په شکر وستلو سره او مخکې مې راته ویلي علما کرامو لیکلي دي څوک چې د الله تعالی نعمتونه یادوي نو په دې کې د الله تعالی سره یورث الحب مع الله د الله تعالی سره مینه محبت پرې باندې زیاتېږي یورث الحب لله تعالی د الله تعالی سره مینه محبت زیاتېږي بیا تاسو یو نسخه درخیم که څوک دا وغواړي چې زه د الله تعالی د نعمتونو شکریا خو نشم ادا کولی خو اسانه طریقه یې سره چې د الله تعالی د ټولو نعمتونو شکریا ادا کړم د هغې لپاره په حدیث کې راغلی دي حدیث د ابو داود کې حدیث د مشکات کې صحیح ابن حبان کې هم دغه روایت موجود دی څوک چې دا دعا د سحر وی اللهم ما اصبح بي من نعمت او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر سهار پورې چې الله تعالی څومره نعمتونه کړی دي د هغې شکریه ادا کړله الله تعالی مونږ له د خپلو نعمتونو د شکریه د شکر ویستلو توفیق نصیب کړه الله تعالی په مونږ ټولو مؤمنان مسلمانانو باندې خپل نعمتونه ښه زیات کړه نو د الله تعالی نعمتونه یادول وخت په وخت باندې الله تبارک تعالی دی مونږ او تاسو شکر گزار بندگیان جوړ کړي او د الله تعالی د نعمتونو شکریا مې رته ویله په جواب باندې الحمدلله ویل په زړه کې د الله سره مینه او دا عقیده ساتل چې دا راونې الله تعالی کړی دي او دغه نعمت د الله تعالی په عصیان کې نه استعمالول د الله تعالی په نافرمانی کې نه استعمالول بلکې د الله تعالی په فرمانبرداري کې استعمالول دغه نعمتونه په دې باندې با الله تبارک تعالی زمونږ او ستاسو ناراضي کیږي الله تبارک تعالی زمونږ د ټولو مؤمنانو مسلمانانو ناراضي شي دغه ته ورسو بس جمعې ورځ